د قران د زده کړې د پاره اصول ذکر کول داین مونږه تعریف د قران کریم اسماء د قران کریم او حکمت د نزول د قران کریم بیان کړل بیا مونږ وی چې ته په قران کې سوچ کې چې دا درې واړه نه نو قران د چا سره خطاب کوي خبرې کوي د دوه قسم خلکو سره خبرې کوي یو منقاد تابعدار دیم غیر منقاد نافرمان او سلور قسم خلک وو مشرکان یهود نصارا او منافقان دا یو یو تفصیل مونږه کړو یا د مؤمنانو باره کې مونږه وی چې هغه لکه الله بشارت ور کوي کله تسلی ور کوي کله رات القلب کله د هغه صفاتونه ذکر کوي چې کله قران چا سره خطاب نه کوي نو بیا به قران کریم اته اهم مزامین ذکر کوي او نن هغه ذکر کوو اته اهم مزامین زمونږ استادان اولنو سلور تا اصول مهمه وي او رستانو سلور تا اصول ممیده وي اولنی سلور اصول مهمه رستنی سلور اصول ممیده کله کله اولانو سلور تا مقاصد اربعه علیه هم ویل کیږي نو زه کله کله درس کې وایم چې په دې صورت کې الله مقاصد اربعه علیه ذکر کوي نو چې تاسو ته بیا پته وي چې مقاصد اربعه علیه څه ته وایي بهر حال امام رازی رحمه الله اولنو سلورو ته سوابق وای رستنو ته لواحق وای ولا مناقشه فی الاصطلاح د هر چا خپل اصطلاح وی اولنی سلور کم دی یو دی اثبات د توحید دا الله وحدانیت ثابتول دویم اثبات رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابت دی دریم صداقت الكتاب د قران کریم رښتینیواله بیانې او سلورم ایمان بالاخرت اثبات د قیامت هم وی ایمان بالاخرت هم ورته وی دا اولنی سلور اصول مهمه دي مقاصد اربعه عالیه دي او رستنی سلور اصول ممیده دي مطلب څه چې کله ته د الله توحید ومنې نو رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلو من الاول مبدا اللسانی هر یو د اول نه د دویم د پاره مبدا نه پوړې ده د الله توحید اومنا په طریقې د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسالت د نبی علیہ السلام قرآن کریم باندې عمر صداقت الكتاب او قرآن کریم عمر چې قیامت کې درته ثواب ملاوي شي اثبات د قیامت چې څوک دا سلور واړه نه مني دای سره جهاد وکا رستنی سلور کم کم دی یو جهاد فی سبیل الله دویم انفاق فی سبیل الله دریم تنظیم جماعت مسلمانان یو ځای کا یونټی چې ورته وای او سلورم آداب نو چې دا مخکنی څلور څوک نه مني نو دا غي سره جهاد وکا خو جهاد به ال کیږي چې ته مال ولګي انفاق فی سبیل الله او مال به ال په ځای راځي چې د مسلمانانو یو جماعت یو تنظیم وي تنظیم او جماعت ال چلیږي چې یو بل ادب او احترام کوي وکل من الثاني متفرع على الاول دویم پاول باندې تفرید څنګه د یو بل اسرستو نه شروع کا د یو بل ادب او احترام وکړي د څه لپاره د لپاره چې تنظیم او جماعت او چلیږي تنظیم او جماعت جوړ کا چې انفاق پیسې دې په ځای راشي پیسې ولګوا دې لپاره چې جهاد وشي او جهاد وکړه چې قیامت کې درته اجر ملو شي قیامت اومنا چې قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینیواله راشي او دا رښتینیواله د سره پاره دی د قران او د نبی علی السلام د الله د توحید لپاره نو کما کې ناراضي هم یو بل پسې تړلې دي او کرستو نه پر راضي نو هم یو بل سره تړلې دي دا اته اصول دا قران کریم ذکر کوي او د دې لپاره قران مختلفې طریقې اختیاري کله قران کریم په دې هر یو باندې جدا جدا صورت راوړي دا اولنی سلور چې اصول مهمه ورته مونږ وایي مقاصد اربعه لکه په اثبات د توحید باندې سوره اخلاص هغه صورت چې ماشومانو ته ماشوموالي کې خلق کوي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بل هیڅ مسله پکې نشته صرف د الله توحید د الله وحدانیت یو والي پکې بیان دی او تر اخره پورې بل مسله پکې نشته صرف د نبی علی السلام رسالت پکې ثابتي دا رنګي سورې انشراح الم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك بل مسله پکې نشته دارنګي صداقت الكتاب باندې سورۃ القدر صرف په اثبات د قیامت د صورت نازل شوی بل مسله پکې نشته دارنګي نور مختلفو صورتونو کې کله قران کریم دا ټول په یو ځای ذکر کړي او کله جدا جدا ذکر کړي کله په یو آیت کې ذکر کړي لکه سوره نساء کې وایي یا ایو الذین آمنو آمنو بالله اثبات توحید کوي او بیا ورسوله سره سوره نساء کې یو سل 15 درشمایت کې دا ټول سلور واړه خبره په یو آیت کې ذکر کړي یا ایو الذین آمنو آمنو بالله سورہ نساء 135 کې یو سل پینځه درشم کې نو په آمنو بالله کې د الله توحید بیان شو ورسوله کې اثبات د رسالت بیا روستو ذکر کړي ول کتاب الذی نزل علی رسوله هغه کتاب چې الله را لګلې په خپل پیغمبر دې کې صداقت الكتاب او بیا ول یوم الاخر نبای کې اثبات قیامت دا سلور واړه خبره په یو آیت کې ذکر کړي کله په یو صورت کې په مختلفو ځایونو کې ذکر کړي لکه سوره تغابن نو الله کوم رڼا را لګلې قران دا سلور وانه په یو صورت کې ذکر کړ سوره طلاق کې بیا ترتیب بدل کی اول اثبات قیامت کوي اتم آیات کې وکای من قريه عتت الامر ربها اتم آیات کې او بیا اثبات رسالت او صداقت الكتاب لسم آیات کې او دیلې مختلف رنگ باندې کوي چې الله رب العالمین خلق ته د مسلې په ذهن کې کېږي ځکه دا ډېره اهمه مسلې وي دا د ټولو ناول اثبات د توحید اثبات د توحید دا هغه مسله ده چې دا الله رب العالمین ته ډیره ګرانه او ډیر محبت دی الله دې مسلې سره نو د دې مسلې لپاره الله رب العالمین انبیاء علیهم السلام را لګیو دا مسله د اله مسله د توحید په مختلفو عنواناتو ثابتې دا الله ګره د موز مسله الله پاک صرف او صرف په لفظ د صلات سره ذکر کړی دا اقیم الصلات یقیمون الصلات قام الصلات وغیرہ وغیرہ خو لفظ د صلات بخامخای چې د موږ مسله او د زکات مسله په لفظ د زکات سره په بل لفظ سره نشته دا نور مسائل یو د توحید مسله ده چې دا الله رب العالمین په یو لفظ نه په مختلف الفاظ ثابت دی ځکه دا ډیره اهمه مسله ده لکه زه دا یو څو نمونه پیش کوم د قران نه اول اثبات د توحید په عنوان د الہ سره اثبات د توحید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ حاجت روا تاسو حاجت روا دی کیو دارنګ هم دا سوره بقره آیت نمبر 255 ګورئ د دریمې سپاره اول مخه آیت الکرسی مسله توحید په عنوان د الہ الله لا اله الا هو الحي القيوم مسله توحید په ایمان د الہ اتلسم آیت وګورئ آیت نمبر 18 اوندا سورۃ دارنګي په مختلفو صورتونو کې دا ذکر کړي سورې نساء کې وایي یو سل یو آیات کې 171 انما الله اله واحد سبحانه ويكون له ولد او دارنګه مختلفو صورتونو کې ذکر دایمغه یو څو نمونه پیش کړي اثبات توحید په عنوان د الہ دویم اثبات توحید په عنوان د تحمید سره د حمد سره لکه اول سوره فاتحه کې الحمدلله رب العالمین اول سوره انعام کې الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اول سورة کہف کی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا اثبات توحید په عنوان د تحمید سره حمد سره کله کله دلائل ذکر کی او حمد به تور تفریح ذکر کی لکه سوره انعام آیت نمبر 45 وګورئ 15 سال وختم هم سپارا حمدنا دی الله لرا چې رب مخلوقات دی والحمد لله رب العالمین چې مشرک مرشن هو الحمد لله زکا موت المبتدی فتن فی الاسلام دارنگی سورہ یونس آیت نمبر دسو اس بات د توحید په عنوان د تحمید سره ان الحمد لله رب العالمین حمدنا دی الله لرا چې رب د مخلوقات دی اثبات د توحید په عنوان د تحمید سره دارنګي سوره مومنون اتلسمه سپارا اتوشتم آیات ګورئ اتلسمه سپارا اتوشتم آیتو فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فقل الحمد لله رب العالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك کلا چې برابر شیتا او سوچ تا سره دی په کشته باندې فقل الحمد لله ويا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد لله الله غزاد لره چې موږ اخلاص کړو قوم ظالمنا ظالم مرشو مردار شو نو وای الحمدلله چې د ظالم نه اخلاص وو دارنګي سورې تور اوویشتمه سپاره آیت نمبر 26 وګورئ شپږویشتمه آیت اثبات توحید په عنوان د تحمید سره حمد سره زبین دوشتم آیت نه شروع یقینا مونږه مخکې د دینا چې راوختو الله لا مونږ به الله شرا مدد الله شرا مدد خلق وې سخی بابا را مدد شي چا به یو تاواز کولو چا بل تاواز کولو مونږ به الله تاواز کولو انه هو البر الرحیم یقینا د الله او هوا د احسان خاوند مهربان سمره د احسان خاوند او سمره د خپل مسلې مونږ ته نصیب کړو وا اس بعد توحید په عنوان د تحمید سره په مختلفو صورتونو کې ذکر کړي مونږ یې اصول مونږ پیش کړي درې مزباد د توحید په عنوان د برکت سره چې برکت چون کې یو الله دې لکه سوره فرقان اتلسم سپارا اول آیت وګورئ اثبات د توحید په عنوان د برکت سره الله پاک خپل وحدانیت یواله ثابتای عنوان د برکت سره حق او باطل جدا جدا کی چې ته قران ووري نو تا ته پته ولګي چې حق سره او باطل سره دي اسه غوار سره خخکاری هر سره دیندار خکاری هر سره مولا خکاری او هر سره ایماندار درته خکاری او کله چې ته قران وایې نو تا ته به پته ولګي چې حق پرست څوک دی او باطل پرست څوک دی د دنیا خواهشمن څوک دی او د قران صحیح خادم څوک دی دارنګ هم دا صورت تاسو ګورئ آیت نمبر 10 تبارک الذی شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا برکت چون کې دی هغه ذات هغه به شي نو جوړ بکی تعالی ورد باغونه چې دا یې لاندې باندې رون رواني اثبات توحید په عنوان د برکت سره دارنګ یو شپې تمایت اونګه صورت آیت نمبر 61 تبارك الذي جعل في الرجاء قمر منيرا برکت چون کې دی هغه ذات چې ګرځولې دي بر اسمانونو کې پړاوونه او ګرځولې ده جال فی السماء بروج و جال فیها گردن دپائی کی سراجن دیوا و قمر منیرا او سپوږمۍ روخانا دارنګي سوره مومنون کې ذکر کړي سوار لسم آیات کې فتبارک الله واسن الخالقین برکت چون کې الله چې خسته جوړون کو لري او سوره ملک یولس دلایل ذکر کړي پرد د یولسمې کې چې برکت چون کې یو الله دی لوی ځوان برکتونه نشي ورکولې یولس دلایل ذکر کړي پرد د یولسمې کې اثبات توحید په عنوان د برکت سره کله اثبات د توحید کوي په عنوان د تسبیح سره او دا کله په صيغه د امر سره یې لکه سوره اعلی کې وایي سبح اسم ربک الاعلى کله په عنوان په صيغه د مصدر سره یې سبحان الذي سوره اسراء کې بنی اسرائیل اول کې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام د مشرکینو اعتراضونو په دې مسلې د توحید باندې او دې کې ډېر زیات تفصیل دی او دې صرف نمونه وي ما ځکه ورځې کمی دي مخکې به ما تقریبا لساته ورځې اصول ویل د درس قران نه مخکې اوس ورځې کمی دي په دې وجه اختصار کوم د مشرکانو اعتراضونه په توحید باندې په مختلفو طریقو باندې دي کله به مشرکان جګړه کوي الخصومت والجدال لکه سوره سواد درويشتمه سپارا انځم آیات وګورئ انکار المشرکین بطریق الخصومت والجدال آیت نمبر 4 سلورم سورې سواد داشناو ګړل دی دا خبره چې راغ دي ته راون کې دی د جنسنا اوې کافر و دار جادوګر نهایت درو جنا و نبی علیہ السلام ته جادوګر ویلو او درو جنې ورته وي نو کما تا ته وای نو څه خبره ده وان طلق الملأ منهم اجال الالهه اله واحده دا ولی ورته جادو کوي خبره سوا جګړه پس کې وا جګړه په دې مسله کې وا ان هذا لشيء عجاب ودا خداش دا مسلې دي مړه عجیب خبرې دي وان طلق الملو منهم علم شو واصبروا على الهاتكم روان شو سرداران د تقریر د نبی علی السلام نا او کشرانو ته وی زیت نه مړ ماورې د خبره کلاک شی په خپل الها وبانی لفظي معنی و ان شاء الله په خپل ځای کوم جګړې شروع کړې په مسلې د توحید کې دارنګي کله او توسل بالوسائل هغه شرکی وسیله و پیش کړي لکه سوره یونس کې اتلسم آیات کې وراشي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دی وای دا زموږ شفارسیان دی بنز د الله باندې دارنګي سوره زمر دی بسې سورته ده سوره زمر دی بسې سورته درې ما ته ګورئ سوره سواد بسې سورته والذین اتخذوا من دونه اولیاء په درجه کې نږدې کی او موږ شفاعت کی حاجتونو زمون کې زمون حاجتونو سر کې نو وسائل شرکیه و پیش کړي دارنګ کله و قیاس فاسد کړي لکه سوره یاسین کې وایي اته یا مات کې وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم يا صفاسب بچي وای کله چې اډو کی ذری ذری شي نو بیا به څوک را پیدا کوي اته یا یم سوره یاسین وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يعلزاما وهي رميما دارنګي او مختلفو سوراتونو کې سورې نال کې براشي وصل استمات کې فلا تذربوا لله الامثال الله ایمال مثالونه مو بیانوي کله وای اتباع الابا لار نکه بس رواني لکه سوره بقره یو سلو یایم آیات وګورئ اولو کان اباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون اگر چې مشران د دین په دل بس شی باندې نو بس ملا روانو څه مطلب د قران او سنت په مقابله کې وې پلار نیکه بس روانو بس موږ له پلار نیکه خبره کافی تب ورته د قران آیت وای دی نه مال د پلار نیکه خبره چیته او بعضی وخت کې دا باندې خلک دا آیاتونه په احناف باندې جسپاري دا بیوقفتیا ده تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای کوم کله به اتباع ځوان کې ګمان به سي برواني لکه سورې انعام کې یو سل شپږم آیات کې وایي هي تبعون الا ظن وانهم لا يخرسون دارنګي لکه سوره اعراف کې و دې شمایت کې وایي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوره یونس کې وایي شپته ما کې وما ظن الذين يفترون على الله الكذب فالله باندې دروغ وایي کله اتخاذ الولد لله تعالی لکه سوره بقره یو سر شپارسم آیت وګورئ 116 اوله سپاره اتخاذ الولد لله تعالی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون دی به الله نائب نیولې الله پینځه جوابونه کوي او تفسیر به ان شاء الله په خپل ځای کوم نو اثبات د توحید الله کوي په مختلفو عنواناتو چې اوقاف زیان شي دا بزیان کی کینی دا وجه سوا زکه چې مشرکانو به کله جګړه کولی کله به د پلار نیکه خبره منله کله به ګمان به سره روانو او کله به الله ته نائبان نیول کله یو سو کله بل سا او ان شاء الله تفصیل به په خپل ځایونو باندې کوو دویم د مقاصد اربعون او اثبات د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري او دا قران کریم په مختلفو طریقو ثابتای او قاعده د قران کریم دا ده چې اثبات د رسالت او صداقت الكتاب دا دواړه یو ځای ذکر کړي ځکه چې په نبی علی السلام باندې الله قران کریم را لګلو لکه سوره بقره درويشتم آیت وګورئ دیمه سپارا سوره بقره آیت نمبر 23 اوله سپارا درويشتم آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کچر تاسو په شک کې دا سنا چې موږ را لګلې په خپل باندې باندې فاتو بی سورت من مثلی راوړ یو سورت په شان د قران ګره یو طرف ته وی الا عبدنا د نبی علی السلام پیغمبري ثابت دی طرف ته وای به سورته من مثله د دې قران په شان یو سورته خوراوړی د قران صداقت او رښتینواله هم بیانې او د نبی علی السلام رسالت هم بیانې دارنګي سوره اعراف اول آیت وګورئ اتمه سپاره آئے کہ اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکئی سوره اعراف اتم سپارا اول آیت الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا کن فی صدرک حرج منه دازی مشان کتاب دی پیغمبر را لگل شوی تا تا نظر شی بسینستا کی تنسیان بیان دا قرآن نا اثبات قیام اثبات رسالت او صداقت الكتاب پیغمبریم ثابتای او دارنګي د قران کریم عظمت هم بیانې په مختلفو ځایونو کې ذکر کړي وعن اولی قومنا خرون اللہ جواب کئی وقد جاؤ ظلم و زورا وتاقی سر دی راتلو کل پا ظلم و زیادی بانی په حق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې پیغمبر خفقېګه ما نبی علیہ السلام ته به کلا لیوانې ویل لکه سوره قمر کې وراشي نه مات کې فقالو مجنون و مزدجر مړه وې دا خلې ونی دی کله شوی دی کله وې استهزاء کولا ټوکی به کولې لکه راوشي سوره انبیاء کې شپږ دې سمات کې رسالت کوي پیغمبره خفه کېږه ما ستانه مخکې نورو پیغمبرانو پورې ټوکې شوې وې او سوره انعام کې درې دېر شماعت کې وایي قد نعلم انه لازنك الذي يقولون پته دا چې دای کومې وینا غانې کوي ان مونږ دا پته دا چې تا غم جن کوي د ځان نه درو جوړي ستا خلاف پروپاګاندا کوي پروا مکوا کله ول قران خلاف پروپاګاندا کوي لکه سورہ انعام کې راځي په اجتماعات کې یقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين کافر وای چې دا خو کیسې د پخوانو دي بڑا وای دا خاصه کیسې کوي نو اثبات د رسالت او صداقت الكتاب دواړه یو ځای کوي قران سلورم مقصد د مقاصد اربعونا اثبات قیامت چاغی ته ایمان بالآخرت وای اثبات قیامت امام رازی رحم الله وای وای دا الله رب العالمین پس دلایل نه ذکر کړي مثال پیش کی الله او بیا رستو اثبات قیامت کی لکه سوره قاف وګورئ آیت نمبر 11 یو لسم سوره قاف شپږمشتمه سپاره آیت نمبر 11 اول مثال پیش کی دانګي دانګي کجوري پیدا کوما واحینا بی بلتم میتا او بایوانی کلی وشتا باران وشي نو پاغي باندې تازگی پیدا شي نو څنګه چې باران چې الله وې زړه دا ونی او بوټي تازه کوم کذالک الخروج دارنګي به دوباره پورته کېدل او اخیری صورتونو کې اکثر اثبات د قیامت کې قرآنی کریم سورہ زاریات کې او نور صورتونو کې نو سالور اصولو چاہی تا اصول مهمه وي دارنګ مقاصد اربعه وي اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت الكتاب او ایمان یادوي دا په کار راځي دا سلور اصول دا غیره پر سلور لارې دي چې هغه مضبوطی دي مخکنو سلور وتا یو دا غینه ده الجهاد فی سبیل الله تعالی دا الله په لار کې jihad کول چې د الله بلار کې جهاد وکا او کافر سره و جنگيږي هغه کافر چې هغه هغه توحید نه مانی رسالت نه مانی دارنګ صداقت الكتاب ایمان بالاخره نه مانی داغي سره او جنگيګا دای سره جهاد وکا جهاد د جهاد نه دی په معنا د کوشش سره دی او د جهاد د پاره دیارلس منازل دي زمونږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے په دې باندې کتاب لیکل کتاب الجهاد ډیر بهترین کتاب دی داسې کتاب چې پای کې خالص د قران په طرز باندې jihad ثابت شوی هغه دا کتاب دی نو jihad داغه لپاره دیار لس منازل دي د ټولو ناول جهاد چې کوم دی د سلور قسمه سیزونو خلاف جهاد کول دي یو د نفس خلاف جهاد دی د خپل نفس لکه نفس به د آرام غواړي پرې د مړه ټول خلک قران نه بیانې نو ته سره بیانې دا ټول خلک بلارو کوسو کې ګرځي قران نه اوري نو ته سره اوري کورونو کې په آرام ناشتي ودی نو ته سره اوري نفس به آرام غواړي او ته به د هغه خلاف jihad کې او نفس با عادت کې دویم د شیطان خلاف جهاد شیطان به کوشش کوي وسوسه به اچي تا به د لارې نه جدا کوي د قران نه او ته به هغه خلاف jihad کې دریم د کافرو د منافقانو خلاف او سلورم د مشرکین او مبتدیین خلاف بیا د نفس خلاف جهاد چې دی دا په سلور قسمه دی یو په زده کولو د علم سره دویم پاغي باندې عمل دا هم ګران کار دی دریم بیا د هغه دعوت سلورم باغی کی چې کوم مشکلات راځي باغی باندې صبر دا سلور قسمه jihad د خپل نفس سره دی پتا زده کولو د علم پاره باندې عمل داغي دعوت او په دعوت کې چې بیا کوم مشکلات راځي پاره باندې صبر بیا د شیطان خلاف jihad په دوه قسمه دی یو دفع د شبهاتو او دویم دفع د وسوسو چا کومې وسوسې اچي داغه خلاف او د شبهاتو خلاف د کافرو خلاف جهاد دا په سلور قسمه دی یو جهاد بالقلب پسړه باندې جهاد دویم جهاد باللسان په جبه باندې دای خلاف کول پای باندې رد کول دریم جهاد بالمال سلورم په نفس سره جهاد او علما ذکر کوي چې د عالم کار سره دا دویم قسم دی څه مطلب په کلی کې دمتوب کېږي گمراهي کېږي بهایي کېږي بدعات کېږي شرکیات کېږي نو د کلی د علماو فرض دادی چې په دې باندې رد وکړي او خلکو تخکاره کې چې ګوره دا ګناه ده دین ځانو ساتي د عالم کار بدایي چې دی به خلکو ته نشاندهي کوي د غلط کار دا سنا چې صرف ژوند تیرې او وخت تیرې نه بلکې دی به په منبر باندې خلکو ته وایي چې گمراهي فحاشي بیاي او دمتوب شرکیات او بدعت دا ګناه ده په دې باندې تاسو جهنم لتلې شئ د دې نه ځان وساتئ جهاد باللسان او دریم چې چاوس نه نو پس رکې دي دا بدوګنی وذالک اضعف الايمان دا کمزور درجه د ایمان ده بهر حال د جهاد د پاره شرایط دي یو شرایط د جهاد نه دوايي د جهاد ورته ویل کیږي د دوايي د جهاد نه دادي چې کله چې د توحید بیان کیږي او رد شرک کیږي دا هغه په مقابله کې چې څوک راضي د آی سره jihad وکا لکه سوره توبه نه وشتمه ته ګورئ jihad د مسلې د توحید د پاره دی سوره توبه یو لسمه سپاره نه هم آیته دا وشتمه یو کم سلوختم آیت د نهمې سپاره اخیری آیت ته یو کم سلوختم سوره انفال یعنی د کافرو سره جنگ وکړي تر کومه پورې حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک نو دا نه چې توای مړ بس د توحید ضرورت نشته لري او د جهاد ضرورت دی نو دا جهاد خو د مسلې د توحید د پاره چې په دنیا کې د الله وحدانیت خور شي خلق یو الله ته سجده وکي او د شرک نه خلق منی شي نو چې توحید د مینځ لاړو نو جهاد ته بیا څه ضرورت پاتې شو ا یو سړیو ناغه خلق راغوختیو کور کې یو غوې ساتلو دا غیر لپاره خلک راغوښتیو چې عشرو کې غوبلو کې تاسو ته سوای مو ته غوبل وایي ډېر خلک چې په یو کار باندې راځم شي نو رالل کسان زوی ته وای بچیا مونږه زو او دی ویل واخر وړو غرل زو او ته میلمنو له روټه وکاو خر روټه وکاو او ته بابا بیغمه شوه چای لاړل دا ول روټه وکړه واپس شرال ستړي ستومانو هغه په کړي روټه وخړله ډېر په خون مزه سره وخړه چې کله روټه خلاص شو د میلمانو په مخ کې پلار وته وی بچیلا وی بچیا دا روټه خو ډېره مزیدار کړي او میلمانو لا خدارا ته وای چې دا کم ځای نه دا وخت پیدا کړی وي دا ورته بابا یا کور کې چې کوم غوي ولاړو نو هغه مې حلال کو نو بدیله مې روټي وکړه و د سپي بچي وای موغو دا غیله پر دا واخر وګړو دا غیا خو موږ غیله روړې و چې غوي مې زلاړو نو بیا په غیا باندې موږ سکو زما مهربان جهاد خو د مسلې د توحید لپاره وي چې توای توحید ته ضرورت نشته نو جهاد ته څه ضرورت دی ځکه جهاد خو تش دانه چې خلک قتلوا دا خو رسول باندې کې د دې لپاره به کې چې الله وحدانیت خلق کومني دویم د دوایو د جهاد نه چې کله مسلمانانو سره ظلم کیږي نو تبا هغه د دې ظالمانو نه خلاصې لکه سوره نساء آیت نمبر 75 15 آیه وګورئ پنځمه سپاره سوره نساء آیت نمبر 75 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء او با سیمونگا دا دی کلینا چه ظالمان دیو سیدون کی دا دی اوگر زیمون لرا دا خپل طرف نا دو سو امدادی سمت لبا آغی ظالمانو پہ ظلم شروع کرده دی تور شو دا ظالمانو سر جهاد وکا دا مظلومان دا غین خلاص کا نو یو دا جهاد د دې لپاره دی چې د الله توحید په دنیا کې عام شي دویم جهاد د دې لپاره دی چې مظلوم مسلمان د ظلم نه خلاص کا دریم جهاد به اله کې چې کافر در سره لوس کړي وعده کړي دا هغه ما تکړه نو هغه جهاد ور سره وکړه لکه سوره انفال کې ذکر کړي شپږ باندې سمات کې سوره توبه کې دولسم کې فقاتلوا ائمه الكفر د کافرانو مشرانو سره جنگ وکړي سلورم چې کله میدان تراوتل نو jihad ور سره وکا لکه سوره توبه شپږ مشتمه آیات وګورئ شپږ دیر شمایتو کما یقاتلونکم کافا د کافرو سره پورو جنگي څنګه چاغي تاسو سره جنگي دریم د دوایو د جهاد نه چې میدان ته راوتل سلورم نو جنگ ور سره وکا وګویا چې د جهاد سلور خبرې دي اسباب د جهاد یو چې د الله توحید په دنیا کې عام شي دویم مظلومانو سره ظلم شروع دی نو دا غي د ظلم د خلاصي د پاره jihad وکړه دریم چې تا سره کافر لوزو کو مات کو نو جنگ ور سره وکړه او څلورم چې کله میدان jihad تراغل نو بیا ور سره جنگ وکړه دارنګ منازل د jihad د مجاهد تربیت د پاره اصول سوره بقره کې لس صفات ذکر کړي د مجاهد د ټریننګ د پاره او بیا د چې مجاهد تربیت یافته شي خو کور کې دا هغه فساد وي ملک فساد وي دا هغه په محاذ باندې بیان شي جنگي دي نو د ملک د اصلاح د پاره هم سوره بقره کې سلور اصول ذکر کړي بیا چې ملک سم شي خو د مجاهد په کور کې دننه فسادي بیا هم jihad نشي کولای نو سوره بقره کې اتلس احکام ذکر کړي د کور د اصلاح لپاره او بیا چې مجاهدم سم شي ملکم سم شي کورم سم شي نو بیا به دې په میدان کې جنگيږي نو د میدان جهاد قاعده بیا سورې انفال کې نه قاعده ذکر کوي او سورې توبه کې بیا جهاد ذکر کوي دا خو چې کله قران وای نو د جهاد د خبر نه به خبر شي اسی په خلی باندې jihad jihad خو هر څوک کوي او jihad الا خون کوي چې د قران د اصول د لاندې او ته jihad د اصول نه خبرې دیو جنا کله چې په دې اصول باندې برابر دي صحابه کرام ته وګورئ حضرت خنسار رضی الله تعالی عنها مشهوره شاعر د اسلام هغه کله چې میدان جهاد کې دا هغه خپل بچو ته وایي وای ما چر استاسو لار سره خیانت نه کړي دارنګ ماما ګان مې تاسو نه شرمولي چې زه د هغه ځای نه مټي زراغلې بلکې صفا ستره ژوند مې تیر کړ دی واوري ټول شهیدان شي چې پورز د قیامت زه د شهیدانو مور یادېږم دارنګ د خبیب رضی الله تعالی عنہ کله چې هغه درنګ ساعت لقتېږي ناغوي لقد جمع العذاب حولي واجمعوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي زمانه غیر چا پیرا د عرب قبیله راتاو دي فما لي حذر الموت واني لميت وان الى ربي ابي ومرجعي زما د مر نه ير نشتا زګه زما خپل رب لا واپس کېږم هیڅ پروا مې نشتا دا اولی صحابو دا وی ځکه چې هغه په قران باندې ټرین شي وو کله چې مجاهد په قران باندې ټرین شي ځای به جدا خوندي فلسو بالین او کل مسلمان علی ای شق کان لله مسرعی هغه وی وای زما پروا نشتا چې د الله لپاره په کم اړخ باندې پریوزم هیڅ پروا مې نشتا وذالک فی ذات الالہ و یشاء یبارک لا سال شرب ممزئی دا خدا الله نه پاره دی کله الله خو غشی نو په هر یو اندام کې به زما برکت واچي فلا تو ولهم الادبار رست راضی دارنګي حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ یو ځنګل کې چاونې جوړولا نو هغه زناورو ته وی یا حشرات الارض والسباع نانو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ولا نو داخلون بیا فرتهلو منا فمن وجدناه قتلناه اے زناورو د ځنګل واوري اعلان ووري مونږ د نبی علی السلام صحابه یو او مونږ د ځنګل کې ځان له چوڼې جوړو تاسو له 15 منټه ټایم دی د دې ځنګل نه ټول وځي که زناور یې او که چنجي یې او که لړمانان یې او که هر څه یې وځي د دې نه او څوک چې مونږ ولیدو نو مونږ به وژنو زناور ځان سره بچی په غیږ کې اغستی او فورا د ځنګل نه ووته الله ول زناور تابعدار کړ ولی آی په قران باندې ټرین شیو دلیو نو ځکه د هغې جهاد کامیاب و سفینه رضی الله عنه ځنګل کې ازمري ته وایي وایي زه د نبي علیه السلام غلام یم او ما د ځنګل نه وباسه هغه له مخکې روان شو او بهر ته یې وویستو حضرت سالم بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نیر دا ولار دی او چې ترسو هغه صحابه ته وی خپل ملګرو ته وی ترسو باندې وبوته ولار الله ول دریابونه تابعدار ګرځولیو کله چې اغي ترین شیو په قران کریم باندې دارنګي هغه صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چاغه په یو ځل باندې 1000 غشي وشتیو هزار ګولای چې ماشين نه ولې د دل داخله ماته کی او هغه د خپل لیندین هزار غشي وشتي په یو وخت باندې او نبی علیہ السلام ورته وی ورته ولار دی ورته وی ارمی ایو الغلام الهزوار اولا اولا وبادر ننګیالیا فدایتک بی ابي و امي ستانه دي زما مور او پلار قربان شي داسي نر پیغمبرو دې چې د پیغمبر علی السلام صفت کوي وای زلف داسې وي شونډې مبارکې داسې وي او سترګې مبارکې داسې وي نو ټیک ده دا مبارک ځایونه په خپل ځای باندې خو هغه کم درتوب بهادری چې کړی د ناغه خوم لک بیان کړه چې نبی علیہ السلام په میدان جهاد کې ولاړ دی او आवाज کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر ما دروجن پیغمبر نیما او زه د عبد المطلب د خاندان نیما داس نر پیغمبر داس بہادر پیغمبر بہرحال ان شاء الله دوران درس به بیا د غي تفصیل کوو نو دریم دا جهاد فی سبیل الله تعالی الجهاد فی سبیل الله تعالی دا اصول ممیداون اولو جهاد دویم انفاق فی سبیل الله چې دا الله په لار کې مال لګوي لکه سوره بقره نمبر 195 وګورئ یو سل 95 سوره بقره دیمه سپاره کله مستقل صورتونه بدی راوړي لکه سوره حدید کې 15 وجه ذکر کړي اول ته ان شاء الله تفصیل کوم نو دویم د اصول مومن داو نو انفاق ولګو د الله په لار کې مال دولت په باندې ټینګيګه ما لکه د دلی د حافظ بشار دا مال الله درکړي او الله به درنوالي چینه لګي ولګو د الله په دین ته ولګوا دریم د اصول ممیداو نه دی تنظیم تنظیم د نظم نه دی نظم وی په یول وتا لکه څنګه چې مړی پتار کې په یول شي او دا غیره پارا یو میراب جوړ کړی شي او ټول یو ځای شي دارنګي الله رب العالمین وای چې تا موحدین مسلمانان یو ځای کا اغیله یو تنظیم او جماعت جوړ کا او دای جماعت او تنظیم د پاره بیا قران اصول خي سوره بقره کې او دارنګي سوره ال عمران کې سوره ال عمران کې اصول تنظیم او جماعت خي چې تنظیم او جماعت به څنګه کامیابیږي دا غیر پاره به اصول سي یو سل دوی آیات وګورئ سورہ آل عمران سلورم سپارہ بانګولې ولګوي پر سید الله باندې ټول تسنس کېږي مد الله د کتاب نه قانون بستاسو قران وی دویم قانون دریم ورپسې یو سلسله رم آیات کې ولتکم منکم ما تدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر دریم دا چې ارکان د جماعت به فعالی مرګري به کار کوي دعوت به چلوي دا نه چې تاسو سره ملګری دي او کار به نه کوي نه کار به کوي سلورم قانون یو سل بین لسم آیت کې 115 آیت نمبر 115 یو سل پیزلسم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه هغه چې کوي د بهتر مال نو محروم بنشي دا غي د اجر نه مطلب دا چې ملګری و مال لګئی انفاق بکئی پینځم قانون ورپسې یو سل اتلسم کې یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم اے ایمان والو تاسو غیر رازدار منی سئ تاسو نه علاوه د جماعت کې بشورا کې په اجلاس کې بغیر رازدار نه پرې دي چې ستا ملګری نه دی هغه به ځان سره نه پرې په میټینګ کې دا اصول ذکر کوي او د دې بیا واقعات په دې باندې ذکر کوي او ان شاء الله زه په خپل ځایونو تفسیر کوم نو قران کریم دا دریم د اصول قومه دا نو تنظیم سلورم دی آداب چې د یو بل ادب او احترام کوي کچره ادب او احترام نه نو بیا هم چې دینو تنظیم نه چلیږي سوره حجرات شپږویشتمه سپاره اول آیت وګورئ واتقوا الله ان الله سميع عليم مؤمنانو الله او رسول مخ کی کیږي څه مطلب الله او رسول باندې ځان اوچت مګنا دویم ادب ورپسې دویم آیت کې کله چې تاسو له بیت بار سره راشینو تحقیق کوئ دا نه چې وسړی ستاسو ملګری خلاف خبرو کی او ته فورن ومني دا لټونه کوا دا خپل ملګری نه تاسو کته دا سی ویری دي نو هغه درته وای چې او یا نه او چې څوک تا ته وای چې هر د پلاني دا سی ویری خو زما ورته مو وای ټیک به ورته وایم بهرحال ماوي چې قران کریم کله چا سره خطاب نه کوي نو اته اهم اصول ذکر کوي اولنی سلور دا اصول مهمه وي توحید رسالت صداقت الكتاب و ایمان بالآخرت کله ورته موږ مقاصد اربعه الیوم وي دا غیر لپاره سلور اصول دي ممدات جهاد انفاق تنظیم او آداب کله قران کریم چې مسله ثابته ای نو کله د هغه د پاره دلایل عقلیه پیش کړي کله دلایل نقلیه پیش کړي بیا دلایل عقلیه کله مازوی کله اعترافي وي او دا و ان شاء الله په خپل ځایونو بیا زه تفسیر کوم کله مسکت للخصم وي او کله دلایل نقلیه وی چې د پخوانو نه نقل شوی دي بیا دلایل نقلیه کله د پیغمبرانو نه وی کله د ملائکو نه وی کله د پیریانو نه وی کله د مخکینو کتابونو نه وی بیا دلایل نقلیه کله انفرادي وی کله اجتماعي وی دلایل وحیه درم قران مسله ثابتې په دلایل وحیه او سره چې وحی دلیل پیش کې الله وی ما وحی کړی دا او سلورمه طریقه د اثبات د مسلې د قران الحلف قسم کوي کله قران کریم زجر ور کوي رټنه ور کوي کله هغه بیا مؤمنانو ته کله مشرکانو ته کله منافقانو ته دارنګي کله تخویف ذکر کوي یره ور کوي کله تجزیه بادری مؤمنانو لا کله بشارت او زیر ور کوي کله ربط القلب دویم قسم اصول دي الوجوه والنظائر الوجوه والنظائر دي ته وي چې په یو ځای کې یو خبره حل نشي نو ته به په دویم ځای کې هغه ګوري په بل ځای کې به هغه ګوري چې الله رب العالمین دا مسله په بل ځای کې حل کړې ده او دا غي لپاره مثال واقعا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا لکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه کله چې ملمانه راغلي ملائکه دا وایي چې دا خو انسانان دي پوه شوی نه دی او چې سوره هود کې دا واقعیا وګوري نو زړه کې دوه سوال راځي یو دا چې بیبي خان دی ولی خان دی او دویم دا چې ابراهیم علیه صلوات و سلام ته اغي دنه پزړه کې یې را پټه کړې ده ابراهیم علیه السلام نو فرشتي ورته وایي چې یاريګه ما نو لایي علم الغیب چای ته پته ولګی دا نو سوره هجر کې دا واقع چې بیا وګوري نو پاره کې بیا الله پاک د دې وضاحت کوي چې ګورا ابراهيم عليه صلوات و سلام ورته وی ان منکم مجنون موږ تاسو نو یریږو فرشتي علی مرغیب نه وي اوس بیبي ولې خندل زکا بشرو به غلام علیم سوره زاریات کې مرضی او هجر کې مرضی چې د حالک زیره ورکو چې زیره ورکو نو هغه وی چې داس حیران شو نو زکه په خندا شو او زموږ استاد محترم په اخر کې اربعیات ویل زه مختصر انداز سره تاسو ته یم چې شیخ القران رحم الله په خپل کتاب کې العرفان فی اصول القران دا دایي کتاب دی دا د شیخ القرآن نور الله مرقده وو او زموږ استاد محترم با په اخر کې دا ذکر کول نو مختصر انداز سره تاسو ته ویم چې یو سړی په قرآن باندې ځان پوهه کوي او د دې ټولو اصول خلاصې ذکر کړی دا لا يسير رجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعا سړی نه پوي په قران تر دې چې سلور خبرې زده کی یو تفسیر د قران په قران سره دیم تفسیر د قران په حدیثو سره دیم تفسیر د قران په اقوال د صحابه سره سلورم او سلورم تفسیر د قران په اقوال د تابعین سره او دا غي بیا مثالونه پیش کړي کارباین پشان نور سلورو فهم الفاظ الشرعیه من اللغویه الفاظ شرعیه او لغویه اجدا کول ربا او حرام مثالونه پیش کړي دارنګ مواد او الفاظ او دارنګ اسباب د نزول ناسخ او منسوخ لاربعین د پاره د نور سلورو دویم يهود دریم نصارا او څلورم منافقان که اربعین پشان د نور سلورو چې هغه مشرکین او شرک دي شرک اعتقادي یو شرک علم دویم شرک العبادت شرک الدعاء دریم شرک التصرف او څلورم شرک العبادت فی اربعین چې دا شرک په څلور قسمه مشرکانو کې دي عز عالیاتهم دا دویم امثال مثالونه پیش کړي او دریم عز عالیاتهم دا غي د علی او عاجزی بیان کړي سلورم وانو ادلتهم دا غي د دلایلو سپکواله بیان کړي ویا زر من اربعین د سلور نزان ساتي د کفر نه د نفاق نه د شرک نه او د افتراء الله نه کار باین پشان د نور سلورو تحریم د ما حل الله تحلیل د ما حرمه الله تقول علی الله او الافتراء علی الله و اربعین او سلور نور دی یو انکار د توحید دیم انکار د معجزاتو دریم اخراج العاملین بالمعروف والنهی عن المنکر سوچ امر بالمعروف نه عن المنکر کې هغه کلی نه استل او سلورم استهزاء پای پر ټوکی ويجتنب من اربعين د سلور سيزونو نه ځان ساتي یو مداهنت دویم کتمان د حق حق پټول او دریم ترک عمل سلورم تحریف لالا یبتلا باربعین چې په سلور سيزونو باندې مبتلا نشي یو زجر رټنه الله ور کوي او دارنګي الهوان فی الدنیا دویم ختم القلب چې بزړه باندې مور ولګي دریم الهوان فی الدنیا په دنیا کې سپک نشي او سلورم عذاب په آخرت کې که اربعین پشان د نورو سلورو اتباع الهوا چې خواهش پس رواني استدلال بالآباء پلار ریکه پس رواني د قران او سنت مقابله کې دریم تشبوه مع الله چې وای دا د الله نیازولې دي او سلورم قیاس فاسد مخکې ما ذکر کړ فهم تو هنا به اربعین فسلور باندې امتحان وکړي شي ملامت الاحبا ملګری دوستان ملامت کی دویم شماتت الاعداء دشمنانی بدګنی دریم تان الجهال جاهلان په باندې لان تان وړه د دې سره لګیا دي سره ځان نشوي او سلورم حسد العلماء د باطل پرست مولیانو حسد ابو وزیر اول چې خلک خود سره مینا کوي او دا هغه نشي برداشت کولی که اربعین پشان د نور سلورو یو سب چې کنزل به وته کیږي دویم الیزا خلک به تکلیف ور کوي دریم انواع الافتراء مختلف دروغ په بدویل شي سلورم مکر الکبرا د کلی مشران به د سره دښمنی شروع کی واعتصم باربعین او دې په سلور خبر باندې منګولې ولګي یو الکتاب په قران باندې منګولې ولګي دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم اجماع او سلورم قیاس چې دا اصول دي د ثابتولو د مسلې ما اربعین چې سلور نور سره الاحسان مع الناس د خلق سره احسان کی ترک الفاشا بیاي بریدي دارنګ امر بالمعروف نهی عن المنکر د دې اهتمام کی وې تحلا باربعین پس نور سيزونو دې خسته شي یو قواعد د مبلغ دیم تبری عن المعاندین دریم نصرت المعاهدین سلورم رد علی المنکرین واکرمه الله باربعین الله ولې سلور سيزونو عزت ورکي یو تسلی ورکي الله دویم ربط القلب پزړه ورله پټي وایي دریم بشارت دنیوي او سلورم بشارت اخروی که 40 پشان نور سلور باندې ويدخل جنت المأوا او سلور دیو جنت تلاشی وینال الدرجه العليا ډیر اوچته درجه به الله ورکی وينظر كفاها الى الله تعالی الله ته مخامخ ګوري جابر رضی الله عنه ته نبی عليه السلام وای ان اباك قد نظر الى ربك كفاها ستا پلار رب ته مخامخ کتلی دي والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اصول قران ما ډیر زیات اختصار سره سکالو ځکه ورځم کمی بعضی ملګری د هغې سره عادت هم نو نو د دې وجې نه نن اصول د قرآن زمو ختم شول او سبا نه به انشاءالله الحمد د سورة الفاتحې مختصر مختصر تفسیر شروع کوم او اخر دعوه